تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوه په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ ای مؤمنانو! په صبر او لمانځه سره مرسته ترلاسه کړئ، بېشکه الله صبر کوونکو سره مل دی. او څوک چې د الله په لار کې وژل شوي، هغو ته مړه مه وایاست، بلکې ژوندي دي، خو تاسو د هغوی په ژوند نه پوهېږئ. او خامخا به تاسو کله په څډار، کله په لوږه او کله د مالونو، ځانونو او مېوو په څه کمښت و آزمایو، نو په داسې حالاتو کې صبر کوونکو ته د ثواب زېری ورکړه. هغوی ته چې کله یو مصیبت ور ورسېږي، نو وايي، موږ ټول د الله یو او موږ ټول هغه ته ورګرځېدونکي یو. چې می د ژوند مرحله له عقبه ابن عامر رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په خپل اوریدلی دی چې د یوه غشي په وسیله درې کسان الله تعالی جنت ته داخلوي د جهاد په نیت د غشي جوړونکی وشتونکی او وړونکی کره نشان وشتل او د آس سورلۍ زده کړئ زما د آس تر سورلۍ د کره نښان زده کړه ډېره خوښه ده. هر چا که له زده کړې وروسته د ناخوښۍ په وجه د نښان مهارت پرېښود، نو د الله تعالی له ستر نعمت څخه یې مخ واړاوه او یا یې د اسلام د ستر کار ناشکري ښکاره کړه. د دې حدیث روایت ابو داود کړی دی. چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له نویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټوکو ته راګرځو د اسلامي امارت ویاند وایي په عربستان کې د کابل ادارې له استازو سره هیڅ ډول لیدنه او خبرې نه دي شوي د کندهار ولایت په ارغسان کې نفوذي مجاهد د دریو قومندانانو په شمول دیارلس تن عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې د خوست ولایت په دوه منده ولسوالۍ کې دیارلس تن عسکر مړه او ژوبل شول د زابل ولایت په مرکز قلات کې دوې شوبلې او دوه رینجر موټر ویجاړ دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې د اسلامي امارت استازو په عربستان کې د کابل ادارې له هیڅ استازي سره لیدنه یا د کومو موضوعاتو یا مسایلو په اړه خبرې نه دي کړې نوموړي زیاته کړې چې دغه ډول خبرې تش پروپاګند دی پاتې د نوې چې د اسلامي امارت همیشه د کابل اداره یوه بلواکه اداره یاده کړې چې د هیڅ یوې پریکړې واک ورسره نشته ځکه نو له دوی سره لیده کاته او نور یې یو بې ګټې کار دی او د افغانستان د برخلیک ټاکنه د بادارانو د واک په دایره کې ده د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ کې د ننه د اسلامي امارت یو تن قهرمان نفوذي مجاهد د خپل ټوپک شپېلۍ په مزدورو پولیسو او عسکرو راواړوله په دې اتلوال برید کې نوموړي د قومندان نورعلي په شمول پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او د دوو قومندانانو حاجي او خان په شمول اته تنه نور یې ژوبل کړل. له برید وروسته نوموړی مجاهد روغ رمټ له یوه کلشنکوف سره تر مجاهدینو پورې راورسید. د نفوذي مجاهدینو اتلوالو بریدونو په دښمن کې سخته ویره خپره کړې او د دښمن تر منځ یې بې اعتمادي نوره هم زیاته کړې. د یاد ولایت په غورک کې یو عسکر مجاهدینو ته تسلیم شو او په ژړۍ کې یو مزدور پولیس ووژل شو. د خوست ولایت دوه مند ولسوالۍ اړوند الودین کلي ته څیرمه د مزدور اردو په ګوډاګیانو برید وشو په دغه وسلوال برید کې چې یو ساعت دوام درلود مزدور دښمن ته د مالي زیان ترڅنګ د سر زیان هم اوښتی او دولس تن عسکر یې وژل شوي او ژوبل شوي دي همداراز د یاد ولایت باک ولسوالۍ اړوند چنارګي په پوسته د مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو برید ترسره شو. په دغه برید کې مزدور دښمن ته د سر او مال زیان اوښتی، خو کره شمېره یې تر اوسه نه ده معلومه شوې. همداراز د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د مجنون کلي ته څېرمه پرون غرمه یوولس بجې د مزدور دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړه او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د زاړه نورک په سیمه کې په مزدور دښمن درې خښ کړای شوي ماینونه وچاودېدل چې له امله یوه شوبله ویجاړه او پکې سپاره عسکرو ته مرګي ژوبله واوښته په همدې سیمه کې د مزدور دښمن په موټریز کاروان د وسلوال برید په ترڅ کې دوه رینجر موټر تخریب او مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا نه ده ترلاسه شوې د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ دنو کلي اړوند سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو شپږ تنه شریر اربکیان ووژل. د لیزري وسلو دغه برید د شپې په یولس بجې ترسره شوی چې پکې ټول ویشتل شوي ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د خوشحال کلي په سیمه کې تېره شپه دوولس بجې د مزدور پولیسو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې یې پنځه تنه اجیر عسکر وویشتل شول. همداراز په سیمه کې د دښمن پر یوه شوبله چې د کومک په موخه را روانه وه د کمین په ترڅ کې ورباندې برید ترسره شو. د برید په پایله کې شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره د پردیو مزدورانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د زرغون کلي په سیمه کې تېره ورځ مازدیګر د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره څلور تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز په نادعلي کې په پوسته برید یو مزدور عسکر ووژل شو. د یاد ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د تړې په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې د مزدوري اردو یو تن ضابط شفیع الله د محمد یاسر زوی د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی له خپلو ټولو اسنادو او رسمي کارټونو سره ژوندی ونیول شو. د نوموړي قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه. همداراز د ناوې ولسوالۍ اړوند د جرنامو په سیمه کې پرون مازیګر شپږ بجې دوه تنه اجیر عسکر د کمین په برید کې وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د شاه منصورو په کمربند بیګا شپه درې بجې د اسلامي امارت دوو تنو قهرمانو نفوذي مجاهدینو په پوسته کې په میشتو مزدورو پولیسو د خپلو ټوپکونو شپېلۍ را اړولې په دې اتلوال برید کې نوموړي د پوستې قومندان محمد ولي او دوه تنه مزدور پولیس ته پر ځای قتل او دوه تنه نور یې ژوندي ونیول همداراز یې له دوه تنه مزدور پولیسو سره سره د دښمن یو ثقیل درې کلاشنکوپونه او ګڼ نور مهمات تر مجاهدینو پورې راورسول د غزني ولایت د یک ولسوالۍ اړوند لغوات سیمې کې له هغې قرارګاه عسکر وتښتېدل چې له اوږدې مودې د مجاهدینو تر محاصرې او کارنده بریدونو لاندې وه پاتې دې نه وي چې په دې وروستیو کې مزدور دښمن د مجاهدینو په پیاوړتیا او د مفسد ادارې په ذوب یقیني شوی او له همدې امله سیمې او ستر ستر مراکز مجاهدینو ته پرېږدي. یاده قرارګاه اوس مهال په پوره توګه د مجاهدینو په واک کې ده. همداراز د یاد ولایت په مرکز اړوند شهباز سیمه کې د مزدور اردو یو ټانک په ماین والوزول شو. د مجاهدینو لخوا د ځای په ځای شوي دغه ماین په چاودنه کې د ګوراګي ادارې یو ټانک په مکمل ډول ویجاړ شوی او پکې سپاره څلور تن عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یاد مرکز اړوند روضه سیمه کې مجاهدینو د ګوډاګۍ ادارې په پولیسو د کمین برید وکړ. د برید په پایله کې د دښمن رینجر موټر په یوه مخیزه توګه ویجاړ شوی او پکې سپاره پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یاد ولایت قرهباغ محاصره ولسوالۍ ودانۍ ته څېرمه مجاهدینو په ګوډاګیو پولیسو برید وکړ په دغه برید کې مزدور دښمن یوه اراده ټانګ د هشتادودو په مټ تخریب او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز په یاده سیمه کې درې تنه نور پولیس هم د مجاهدینو لخوا په لیزري وسلو وویشتل شول او د یاد ولایت په ګیلان کې یو اربکی مجاهدینو ته تسلیم شو د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د برنګ توت په سیمه کې پرون سهار نه بجې په مزدور دښمن غلچکي برید ترسره شو چې په پایله کې قومندان سید محمد د صوفي کرم زوی د سور کلي اوسېدونکی له یوه ساتونکي سره ځای پر ځای قتل موټر یې تخریب او یو چلتر ټوپک یې ولجه شو د فاریاب ولایت د المار او قیصار ولسوالیو ترمنځ د سقه کوتل په سیمه کې د دښمن الوتکو د ملکي خلکو یو موټر بمبار کړ چې کورونه یې وران کړي او د تګ پر مهال یې ګڼ شمېر کلیوال د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ اړوند پندقستان سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په مزدور اربکیانو برید وکړ چې له امله یې د ګوډاګي دښمن یو رینجر موټر تخریب، درې تنه اربکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي د نښتې پر مهال یو مجاهد هم ژوبل شوی دی. د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ سیپوي سیمه کې په اربکیانو برید ترسره شو. په مزدور دښمن دغه برید داسې مهال شوی چې د ګوډاګۍ ادارې نور چارواکي هم ورسره ول. د ترلاسه شویو راپورونو له مخې یاد برید کې دوه تنه اربکیان وژل شوي او یو بل مرګونی ټپي شوی دی. د کونړ ولایت شګل ولسوالۍ کې د شلتن دفاعي پوستو باندې برید وشو. د مجاهدینو لخوا ترسره شوي دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې لا نه ده ترلاسه شوې. د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند سیمه کې په هغه مزدور دښمن کلک وارونه وشول چې غوښتل یې هلته پوسته جوړه کړي. د مجاهدینو د وسله وال برید له امله دښمن د پوستې جوړولو ته پرې نه ښودل شو او د تلفاتو په لیدلو سره بېرته وتښتېدل. همداراز په ياد مرکز کې يو اربکی ووژل شو. د پکتيکا ولايت په سروبي کې اربکی وژل شوی او مهمات يې ولجه شوي دي. د بدخشان ولايت په فيض اباد کې د جاسوسي شبکې غړی عبدالمنان ووژل شو. د سرپل ولايت په صياد ولسوالۍ کې يو تن اربکی مجاهدينو ته تسليم شو. د نيمروز ولايت په دلارام کې د مزدور دښمن پر لوا توغنديز بريد ترسره شو. د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر دا د غرب د لنډ غرو کلی نه دی ویل کیږي د کابل د ګټسري رژیم مشر غني د ملګرو ملتونو غونډې ته له دې امله نه ولاړ چې ټرمپ او د هغه د جنگي ائتلاف ځینو اهمو غړو له غني سره له لیدنې کتنې انکار کړی ځکه یې استازولي خپل داسې یو حریف حلیف ته وسپارله چې څلور کلنه ناقانونه موده یې ټوله په سیالیو مخالفتونو او لفظي جګړو ورسره تیره شوه د څوکۍ او منصب تعریف یې نه د کابل د ګوډاګۍ ادارې په قانون کې شتون لري او نه د بین المللي دنیا په اصولو کې شته ډبل عبدالله یې پر ځای ملګرو ملتونو ته واستاوه هغه تر هر څه وړاندې هلته خبریالانو ته د یرغلګرو ځواکونو ستاینې بیان کړې ده وویل، بهرني ځواکونه په افغانستان کې زموږ د ارزښتونو حفاظت کوي. نوموړي دا خبرې په داسې سپین سترګۍ سره وکړې چې خپله ملګرو ملتونو هم وړمه ورځ په خپل راپور کې د بهرنیانو د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو ډېرښت هیښوونکی وباله. حقیقت دا دی چې د یرغلګرو او کورنیو ګوډاګیانو په لاس د ولسي عام وژنې وروستیو څپو ډېر یو بوږنوونکی شکل اختیار کړی. هره ورځ د هېواد په یوه او بله برخه کې د بمبار او شپنیو عملیاتو له لاسه یوه بشري فاجعه رامنځته کیږي او په اړه یې د نړیوالو بشري نهادونو چوپتیا نور هم وضعیت خونړی کړی متاسفانه چې دا وحشیانه تراژیدۍ نه لومړۍ دي او نه به وروستۍ وي. ځکه له یوې خوا بې رحمه صلیبي یرغلګر د خپلې اوولس کلنې ماتې د پټولو په خاطر د لیوني سپي په څېر هرې خوا او هر څه ته خوله اچوي، له بلې خوا یې زرخري د اجیر غلامان هم په دې پوه شوي چې د یرغلګرو له شکست سره به د دوی د ژوند هم وروستۍ سلګۍ وي. له همدې ځایه ده چې اوس دوی ټول ولس ته د دښمن په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې د ټول ولس په وژلو ترټلو زنداني کولو توهینولو او ملي ارزښتونو په لمنځه وړلو سره به دوی اله وکولای شي چې بریالي شي بله هیڅ لاره په نظر نه ورځي ځکه خو یې دا ډول وحشتونو ته لاس اچولی چې هیڅ بشري فطرت یې د ارتکاب جرأت نشي کولای مګر دا صلیبي متجاوزین او د هغوی بې ضمیره ګوډاګیان یې په رڼا ورځ ترسره کوي، د ولس کور کلی، جومات، مدرسه، بازار، کلینیک، ودونه، غم، ښادي او دا هر څه بې توپیره د ړندو بمباریو نښه ګرځوي. د صلیبي یرغلګرو خاصیت دا دی، کله چې د اشغال شده سیمو له قابو کولو نه مایوسه شي، نو بیا هلته فقط او فقط د وحشت له لارې تباهي رامنځته کول غواړي. امریکایي یرغلګرو هغه مهال له عراقه خپلې پښې سپکې کړې چې هلته یې د اوبو پر ځای د وینو ویالې وبهولې او اباد ښارونه یې له خاورو سره خاورې کړل. همدارنګه یې په شام کې تر ژوندیو انسانانو مړي ډېر او تر ابادیو یې ویرانۍ ډېرې کړې. هغوی غواړي چې په افغانستان کې هم ورته تګلاره پلې کړي. او افغان مسلمان ولس ته د تراژیدیو یو ناپایه تسلسل پرېږدي او دا کار ته یې زړه ځکه ښه کړی چې دلته یې همداسې زرخري د ګوډاګیان موندلي چې تر دوی څو چنده بې رحمه، سفاک او بزدله قاتلان دي. د مجاهدینو بدله همیش له بې دفاع ولس نه اخلي. د ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، کندوز، فراه، میوند، میدان وردګ او داسې نورې پېښې یې ښکاره بېلګې دي. سره له دې چې د افغانستان د غلامانو په تاریخ کې دومره پس فطرته غلامان نور نه دي تېر شوي لکه د اوسنۍ شل سرې ادارې چارواکي. دومره خواخوږي چې د خپلو بادارانو سره دوی کړې او دومره شديده دښمني چې له خپل ملت سره دوی کړې په تاريخ کې يې ساری نه موندل کيږي خو بيا هم بادار ټرمپ يې په ملګرو ملتونو کې له ليدلو څخه انکار کوي له دې نه څرګنده شوه چې خسر الدنيا والآخره ذلک هو الخسران المبين خو دا ذليل ګوډاګيان او يرغلګر بايد په ياد ولري چې افغانستان د مجاهد ولس ټاټوبی دی دلته د ډيرو يرغلګرو ککرۍ خاورو خوړلې دي د اسلامي امارت تر سپين سپيڅلي بيرغ لاندې د پيغمبر د پيروانو يو منظم ملي اسلامي او مجاهد خوځښت شروع دی چې ورځ تر بلې يې د بريا مزلونه رالنډيږي وایی تف لعنت پر افغانان ځکه مخ تور شولو ټول وطن پر اور شولو اوس به خپل واک تر څو چې روح می وی په تن زما ای ګران وطن زما زاله د زمرو ای ښایسته ښکلی ګلشن زما ای ګران وطن زما